پیدا کیږي چې هغه ته روان بی د دې روان دی او روان د دې بی دی جوړ او روان دونه با یا زیر بی هر تختې به په درې مرحلو تقسیمېږي اوله مرحله مفردات حروف په پدریو طریقو سره وایي اوله طریقه استاد به جوړ کړي شاګردان روان وي زه به جوړ کوم تاسو روان حمزه یا زیر تاسو ای با یا زیر تاسو سوې بی تا یا زیر تاسو تی ثا یا زیر تاسو بسوي ثی تر اخیره پورې به دا سوچنو دیمه طریقه استاد به جوړ روان دوانه کوي شاګردان به جوړ روان دوانه کوي زبم جوړ روان دوانه کوم تاسو هم جوړ روان دوانه کوي قی کی لی می نی وی هی ای یی دویمه مرحله مشکل حروف به په دریو طریقو سره وایي اوله طریقه استاد به جوړ کړي شاګردان به روان وي زه به جوړ کوم تاسو روان تا یا زیر تاسو به تی اکرینی دا بلی کاپ باندې بسا اواز دوانه بندی کی زکه چې دا دا دریو حروف نه ده په کوم باندې چې اواز سا اواز دوانه بندی کی میم دا یا حرف مده باندې یو مقدار راکاږو زکه چې دا یا مده ده یا په خپل ساکنه ده او خې طرف ته ګاونډي حرف باندې زیر راغلی دی مقنعي په دې قاب باندې به دا قاب به غټ وایو ځکه دا په غټو حروفو کې شته په دې قاب باندې به اواز تنبیږي ځکه چې دا پنځه حروفونه دی په کوم باندې چې اواز تنبیږي ای دا یا حرف مده باندې یو مقدار راکاږو ځکه چې دا یا مده ده یا په خپل یا دا حرف مده ده دا به یو مقدار راکاږو ځکه چې دا یائی ماده ده، یا په خپله ساکنه ده او ښی طرف ته ګاونډي حرف باندې زبر را، زیر راغلی دی. اقنوتی دا قاب به غټ وایو ځکه دا په غټو حروفو کې شته تی دا حرف مده به د یو مقدار راکاږو ځکه چې دا یائی مده ده یا په خپله ساکنه ده او ښی طرف ته ګاونډي حرف باندې زیر راغلی دی یجتبی دا جیم باندې با قلقله کیږي ځکه چې په جیم دا د پنځو حروفونو په کوم باندې چې قلقله کی دا سمول شي یا پدی بی دا حرف مد د یو مقدار راکا ځکه چې دا یې مد ده یا په خپل ساکنه د خې طرف ته ګاونډي حرف باندې زیر راغلی د یو مقدار راکا تهتدی په دې ها باندې به ساوا ځوانه جاري وي ځکه دا شلو حروفو نه نه ده درېو نه ده نه ده پنځو نه ده دي دا حرف مده به د یو مقدار راکاږو ځکه چې دا یایي مده ده یا په خپله ساکنه ده او ښي طرف ته ګاونډي حرف باندې زیر راغلی دی عفریتون په دې با باندې به ساوا ځوانه جاري وي ځکه دا شلو حروفو نه ده نه د پنځو نه ده او نه د درېو نه ده ری په دې جا حرف مده به د یو مقدار راکوي ځکه چې دا یایي مده ده یا په خپله ساکنه د ښۍ طرف ته ګاونډي حرف باندې زیر راغلی په دې دو پیش تنوین په آخر کې د نون ساکنه اواز پیدا کېږي ځکه چې دا دو پیش تنوین دی تنوین والا حرف ته منون حرف وایي مسکینون په دې سین باندې به سا اواز دواړه جاري وي ځکه دا شلو حروفونه دی په کوم باندې سا اواز دواړه جاري وي نه د درېو نه دی نه پنځو نه دی کی په دې یای ماده حرف بد بد یو مقدار راکاو ځکه دا یای ماده د یا په خپل ساکنه د وخی طرف ته ګاونډي هر باندې زیر راغله دي نون په دې دوه پېش تنوین په اخر کې د نون ساکنه واز پیدا ځکه دا دوه پېش تنوین تنوین ولا حرف ته منون حرف وای تقویم په دې قاف باندې با سا اواز تنبیه ځکه چې دا دا پنځو حروفونه به کوم باندې چې ذي په جا حرف مده به دیر مقدار راکاو ځکه چې هي مده ده یا په خپل ساکنه ده او خی طرف ته ګاونډي حرف باندې زیر راغلی دی بن په دې دو پیش تنوین په اخر کې د نون ساکنه واز دو پیش زیر تنوین په اخر کې د نون ساکنه واز پیدا کیږي ځکه چې دا دو زیر تنوین دی تنوین والا حرف ته منون حرف وایي مذبذبین په دې با باندې به قلقله کیږي ځکه چې دا پنځو حروفونه ده په کوم باندې چې قلقله کې بي دا حرف ماده به د یو مقدار راکاو ځکه دا ایمان یا ایمان ده یا په خپل ساکنه د وقې طرف ته ګاونډي حرف باندې زیر راغلی ظلیلا په دا ځواب غټه وایي ځکه دا په غټو حروفو کې شته لی دا حرف ماده به د یو مقدار راکاو ځکه دا یا ایمان ده یا په خپل ساکنه د وقې طرف ته ګاونډي حرف باندې زیر راغلی په دې دو زبر تنوین په اخر کې د نون ساکن اواز پیدا کیږي ځکه چې دا دو زبر تنوین د تنوین والا حرف ته منون حرف وایي د الف بنه په جوړ کې وایي نه پروان کې ځکه چې د الف تنوینی دی خفیفن دا خو به غټه وایي ځکه دا په غټو حروفو کې شته په دې دا حرف مده به د یو مقدار راکاږو ځکه چې دا یا مده ده یا په خپل ساکنه د وقې طرف ته ګاونډي حرف باندې زیر راغلی دی په دې دو زبر تنوین په اخر کې د نون ساکن اواز پیدا کیږي ځکه چې دا دو زبر تنوین د تنوین والا حرف ته منون حرف وایي دا اله دا الف باندې په جوړ کې وایي نه پروان کې ځکه چې دا الفی تنوینی دی ریحن دا حرف مده به د یو مقدار راکاږو ځکه چې دا یې مده ده یا په خپل ساکن د وقې طرف ته ګاونډي حرف باندې زیر راغلی په دې دو پیش تنوین په اخر کې د نون ساکن اواز پیدا کیږي ځکه چې دا دو پیش تنوین د تنوین والا حرف ته منون حرف وایي بیزن په دې حرف مده دا حرف مده د یو مقدار راکاږو ځکه چې دا یا مده ده یا په خپل ساکنه د خپل طرف ته ګاونډي حرف باندې زیر راغلی ګون بیا ځواب بغټ وایي ځکه دا په غټو حروفو